قال او یا غسری چې نبی علیہ السلام مخکې کې ناسید فاخبرنی عن الساعه خبر را کما تا په بار د قیامت کې چې قیامت بکلې قیامت بکل راځي قال ان نبی علیہ السلام مل مسئول عنها بعالم من السائل داوار غره ها حدیث دیتا دا سه حدیث وای چې دا د احادیث سردار دی وینځه او بچي به آزاد وي ان یعنی اشاره د پدې کې نافرمانی د اولاد ته چې اولاد به نافرمان شي د مور او پلار یعنی هغه بچي به د خپل مور ته اټرونه کوي چې داو کا داو کا ځکه هغه مالک به او مور سره وینځه نوکر ده او اکثر دا بچي چې موږ ګورو نافرمانه طرف ته مخ دي دویم داوان تر الحفات العرات تو بچی دا خبره او کدا کارو کا او بل غړ روان شي خبره نه مانی شاګرد نه مانی بچی دې نه مانی خدا د قیامت راتلو نه خشو کړ لوی نه خدا دا دا عام موجوده ده دویم دا داوان تر دا کارو کوي نه کو او پر بند او خپیاب لبا ګرځیدا یتطاولون فی البنیان هغه به اوګدو اوګدو آبادیان شروع کی بلډینګونه به کېږي دا نه خبر موجوده دا کنه یا به غره کې ګړې بيزي سره ولې ایا نن راغلې دې نو بلډینګونه خېږي د کویت د دوبۍ او د مسقط او د امریکې مال حاصل کا نه دور دور بلډینګونه خېږي یا بخ په ابله ګرځیدا یا به سرتور سر ګرځیدا یا به په بد حالت غریب به ګرځیدا او نن راشه دا بلډینګونو ته ګورا لس چتا او شل چتا بنگلې جوړي په دې منګای کې هغه مړه منګای ماته سوې او ما ته نه پته لګي منګای چې له صوبې کړې سیوا شي موږ خدا سبق او هغه کو درې سو سیوا شي پروايي نه ځکه مالو سجاد ته او ګډبه سړیو غریب سړیو دومره ماول نه حاصل کړی چې تطاولون فی البنیان ا دې باندې خلا او دا نه خلې راکړي نو څوک کچا باندې نه کوي اشتیاو بلا کوم له لوګم خخته لوګم خخته سره سره وای کنه وای خلق وو خاونه موندا ان سبب وو خدا د قیامت نه خېږي قال حضرت عمر رضی الله عنه ثم انطلق ذا صلی الله نو ناستو د سړي پیغمبر صدا خبره وکړو وکړو صلی الله علیه فلبست مليا من پاتشو سو وخت پیغمبر سرا ډیر وخت پاتشو ثم قال نبي او نبي عليه السلام لي ما ته يا عمر اي عمر اتدري من السائل آیت پوی چې سو کو دا تپوس کوونکې ته پوی وی دا تپوس کوونکې سو کو زمانه تپوس کاو قلت نو ما حضرت عمر الله ورسول عالم الله پیغمبر د الله خو پوی ما ته پته نشته خسته به کینی او دس به کړی صفا سن دا نه چې ګندا خچن مردار بوی د نزی داسې مزه نه کوي داسې بناست سوق بنوي چې دا سفر نه راغلی داسې بزان برابر چې علم دینی کې ناشته ښا دا یو سره دا سره جبرئیل اتاکم راغله او تاسو ته يعلمکم دینکم چې خود دې سړی تاسو ته دین تاسو دا ستاسو دینی تاسو ته خو ته زما مخ کې دا تاسو پویا کولې په دې خبره باندې رواه مسلم